د الله معرفت په دوه شیزونو باندې حاصلېږي یا آسماني کتاب دی یا هغه انسان دی چې د آسماني علم ورکړی شوی هغه په دې باندې منتخب چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نن کومه الله پیژنو په تعلیماتو د قران او په تعلیماتو د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنو او قران ته نږدې نشو بیا به موږ الله رب العالمین په هغه صفات پیژنو چې مخلوق څنګه دی او مخلوق په هغه صفات پیژنو چې الله څنګه دی تمیز به پیدا نشي په معاشره کې او په انسانيت کې قران د دې لپاره چې الله د مخلوق نه جدا شي مخلوق د الله نه جدا شي په صفات کې چې د الله کوم صفاتونه د مخلوق کې نه پیدا کیږي او د مخلوق چې کوم صفاتونه د الله د هغه نه منزه او پاک دي اوس دا فرق دا به د الله په کتاب موږ پیژنو چې الله کوم صفاتونه په قران کې په خپل بیان کړی یا نبی علیہ السلام د الله صفاتونه کوم په حدیثو کې بیان کړی دي د دې دوه چشمونو په معرفت د الله حاصلې چې د دوه چشمونو انسان سراب شوی نه وي د دې د علم نسکل نه کړي او خپل د جهالت تل په دې باندې نه ماته کړي هغه انسان ته د الله معرفت نشي حاصلې نه نن که په دنیا کې رنگارنګ علمونه دي دغه ټول علمونه و عصري علمونه دي دا دې مو خلاف نه کو خدای الله معرفت د پاره دلایل دي خو الله دې قرآن ته جنتل کی اسکول له کالج دې هغه یو تعلیم دی پوی حاصلول یو کسب حاصلول دی دنیایي کسب حاصلول دی د رزق لپاره یو لار تلاش کول دی څنګه چې یو زمیدار د زمیداری علم حاصلې ما شومان د زمیدار په کور کې پیدا شي دا د خپل پلار په زمیداری مدرسه کې داخل دی بچي کور بداسي کې دی وی مو ته بدا سینې سي تسبار نه مخفه ساتي د تسبار نه مګوټي جل ساتي ګوټ چې کې ګوره د مقصدی بوټي جل بنوي دا یو تعلیم د زمیدار خپل دې ته د زمیدارې په خپل مدرسه د کور کې شي دا مې مدرسه ده یو دکاندار دکان کړی دی خپل بچی راولي په دکان کې کې نه هغه ورته د سوداګانې نرخونه ښيي، د دې سودا دا نرخ دی، د دې دا دی، دا چې فلانکي نه راوړې، فایده به یې دومره وي، چې فلانکي نه راوړې، فایده به یې کمه وي. دا دارو یا دا شی سپیر کېږي او یا دا نه کېږي. هغه دکاندار خپل زوی ته د دکان په مدرسه کې سبق ښيي، دا یو دنیا لپاره ده. کوی سکول ته ځي د دې لپاره چې زه ډاکټر جوړ شم انجنیر جوړ شم زه یو سکول استاد جوړ شم دا څه چې نو دي دا واپس خلکو ته خیم او دا مال تنخوا مو پر دي دا ټول سيزونه د دنیا لپاره د رزق لپاره اسباب دي نحنو قسمنا بينهم معيشتهم دا د تقسیم مسله ده څوک جاهل پاتې شي په سرکونو کې کار کوي نور تر روان بل کوی حاصله کړی د انجنیر یا نور ته چلونه خیابان سورې وی گاډي کې ناش نحنو قسمنا بینهم معیشته دا د رزق اسباب دي دا بکو کالج مو وایو سکول مو وایو خدا به د خپل د الله د معرفت لار باندې اکتفا نه کیږي په دې علم نه حاصلې ګر ته مې خواهي مسلمان زی ستن وته واړې چې زه مسلمان جوړ شم د قران حکیم نه بغیر نشي جوړېدل په دې قران به جوړې دا هغه لار مونږ ته ښه چې نه الله ته کتلې ده چې الله رب العالمین تاسو ته دا نعمت دا مولانا مفتی محمد ایاز په شکل دا نعمت تاسو له دلته درکړل یا دا مولانا حشمت صاحب په شکل تاسو له دلته درکړل یا د یو بل عالم په شکل په دې ځای کې تاسو دا نعمت درکړل ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ابراهيم عليه السلام دعا کړو الله په دې زما د نسل کې بیتا معلم خپل ورکی جدوی تستا کتاب سنت او د اوی د تزکیه د پاکول اصول او توخه چې انسان پاکي په سبا درځي د اخلاق پاکي په سر راځي د بدن پاکي په سر راځي د عقیده پاکي په سر راځي د عمل پاکي په سر راځي دا تزکیه د ټول امور سره تعلق لري د رسول الله صحابه چې کم جوړ کړي او په کومه طریقه باندې هغه کې تزکیه نه وکړه د هر شعبې په لحاظ هغه کې تزکیه و په تجارت پای کې پاکي پرته و کو زمیداری و پهای کې پاکی پرته وا کو جماعت تراته کو پای کې پاکی وا کو په جهاد کې شرکت و پای کې پاکی وا کو په کور کې ژوند پای کې پاکی وا د زنانو په عمل کې پاکی وا د نارینو په عمل کې پاکی وي زکی اخلاق پاکو عمل پاکو معاملات پاکو چې تزکیه په ټولو امور کې پاکي ده دا د قران حکیم تعلیمات دي یا لسکال نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې تیر کړ زمونږه طالب چې ملاقاتېږي په دغه لسکول یا لسکال کې ښه عالم دی جوړي هغه د عالم د جوړېدلو د پوی حاصلېدلو د انسانیت د جوړېدلو هغه پیریډ په مکه کې برابر شو وسوک چې انسان جوړېدا هغه جوړ شو باقی نه جوړېدل څوک چې انسان جوړېده هغه جوړ شو باقي نه جوړېده د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک منسوبې جوړ شي قتل کې د کلی نه وباسه کوټه کې پاتې چې مړ شي اخر کې د نعمت د شکرې په ځای باندې د هغې د ناشکرې قدمونو چت شو او دا چې د هر حق پرس په باره کې و د هغه ملګری وي دوستانی وي خو شیطان هغه جنی شیطان او ته انسی شیطان په دماغو کې هم هغه یو سوچ اچولې نو دا خو د قران خلاف راځي چې ځای کې د خامخا حق پرس یو دغه مخالف دي ولقد جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وی با خو په خپل مقاصدو کې به ناکامیاب روان هغه مخالف به وی خو په خپل مقاصدو کې به انتها ته نشي رسېدلی حتی چې په خپل غلط ارادو کې هغه د دنیا نه هم سفر وکړي خو هغه ارادې پوره نه کړې شي دا د الله نظام ابو لهب خپل مقصد کې پوره نشو ابو جهل په خپل مقصد کې پوره نشو هغه سرداران د مکې د نبی علی السلام په خلاف کې چې څومره سازشونه په خپل مراد کې پوره نه کړی نبی علی السلام هجرت وکړه مدینه منورې ته هغه مخالفین خپل مخالفت الته ولا یو بدل تا واحل قومهم دار البوار هلاکت ورته ورسو هغه د میدان د بدر کوله جهنم وکړه دا د هغه قوم نتیجه وي چې کوم قوم ته الله نعمت ورکړي او هغه نعمت شکریا ادا نه نن الله تاسو ته خپل نعمت په دې ځای کې درکړل په لګو لو اوقات کې په لګو لګو وختونو کې الله تاسو ته د هوی نه زیات تعداد علم ورسي دا لوی نعمت دی دې ته برکت وایي په عمر کې په علم کې به پوهه کې چې وخت لګوي فائدہ ډیر حاصل شي یو سړی د هغه په شپېته اویا کال کې یو نعمت حاصلې او بل سړی د هغه په سلوي خبره کې په 40 دن کې حاصلې دا دا برکت د عمر دی دا برکت د پوهه د دې وجنه د نعمت شکریا چې موږ د دې نعمت شکریا ادا کړو دریم قران زمونږ او تاسو په ذمہ باندې د دې منل فرض دی په دې ځان کوی فرض دی چې دې په الفاظ ځان کوی کو د دې په حروف ځان کوی کو بیا د دې په تفسیر ځان کوی کو بیا دا منګه بل ته ورسو خپل ځان کوی او بل ته رسول خیریت کې ځان را وستل خیرکم من تعلم القرآن وعلم زګورم من خپل د فخر په میدان کې د خوشحالۍ په میدان کې ستاسو په دې درس د مفتي ایاز صاحب په درس باندې موږ فخر کوو او په دې باندې چې هغه کومه معاشره چې د دوه نوو نه مرکب د چناري نو زنانه دي او د دوه لپاره الله قران را لګل له خدای للعالمین عالم کې نرم دی او خزم څنګه چې قران د نارینو لپاره هدایت دی د ښځو لپاره هدایت دی څنګه د قران علم په نارینو باندې فرض دی په زنانو باندې دی ولې دا دین زموږ مشترک دی په نارینه کې دین وی او په زنانه کې دین نه وی معاشره نه جوړیږي بهر به ته جوړې خو کور به جوړ نه د زنانه بچي بلوغ ته ورسد واده واده ورله کوي او پای کې شعور د قران نشته ده پوهه د حدیث نشته هغه به د معاشرې نه مجبورې د معاشرې په اصول دی او د معاشرې اصول تر سم ویل کی رواج ورته ویل کی جاهلیت ورته ویل کی دغه د جاهلیت په اصول باندې رشتہ کوي اگر کو نارینا هغه عالم دی هغه په تبلیغ کې امیر صاحب دی کلونه لګول دي خو زنانه کې علم نشته دی پوهه نشته د رسول الله د اصول نه نه خبر د نبی علی السلام د صحابه کرامو ته هغه غم خاده نه نه خبر دغه زنانه جاهله ده هغه د معاشره نه مجبورې هغه د خپلوانو نه مجبورې هغه د دې حدیث په مفهوم نه پوهیږي چې لا یؤمن احدکم حتا اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین ایمان به الله جوړیږي چې انسان محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات ته محبوب د پلار د بچون او د ټول انسانانو والناس اجمعین کې قام قبیله پرته د خپلوان پاتې دوستان پرته دي معاشره ټوله پرته ته به د معاشره نه نه مجبورېږي ته به د دین نه مجبورېږي د دین افعال به ځان ته محبوب ګرځي لا یؤمن احد کله مؤمن جوړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله تما ته ډېر محبوب دی د ارچانا ته محبوب خود ځان نه نه او زما د معاشرې رسم، زما د معاشرې رواج، زما د معاشرې هغه پلیتې طریقې، هغه د دې رسول الله د پاکو طریقو سره معارض او مقابل وګرځي، که زه کوم اړخ ته وبه ګورو که دا به هله اتفاق راځي، څنګه چې زنانه قرآن حکیم وایي، نارینه به هم قرآن حکیم چې دا دواړه قرآن او د حدیث علوم حاصل کړي، په کورونو کې رڼا راځي. په یو کور کې تیاره ده نارینه ځان له دې کې خوري چې تستنې سره ډغرې وي زنانه ځان له ډغرې وي او کو کور کې بل فو لګي دا نارینه باندې د خوشاله ژوند تیر کې زنانه باندې د خوشاله ژوند تیر د قران حکیم رڼا کو کور ترانا دوړ ته به سکون او خوشاله ملاوي دا کوم د قران علوم نه نه خبر زمنګ په دې چا صدا کې درس قران دی درس حدیث دا حدیث درس کی یو افسر رالو سکلونه وړاندې ما کتاب فراس کې کېناستو زمونږ بل مرګره محمد هاشم ربانی سی هغه هم ناس هغه افسر رالو موږ سره کېناست د مامو ملا سره مونږ چای کېښودل، له چای مو وڅښله، تپوس هم ترې وکړ چې ته څوک دا راغلی؟ ویل زه ستاسو شکرې لپاره راغلی یم چې زه ستاسو شکر ادا کوم، ستاسو قدر کوم چې زما هغه بیبي چې لس کاله زما د واده وشو او په لس کاله کې هغه زما سلام نه دی اخیستی، هغه ما سره د مینې خبرې نه دي کړي. خو ستاسو درسونه د قران حکیم د حدیثو هغه په دې افهم باندې هغه واوریدل زه کور ته رالم ما ته په جړا شو زه معافي غواړم ما ستا حق نه دی ادا کړی کور کې په مینه باندې خزه کړی خو چې قران نه خبره د معاشره په لیول بل سره چي د دې وجنه قران حکیم کور جوړي د پلار حق ذکر کوي د مور حق ذکر کوي د ورور حق ذکر کوي د خځه حق ذکر کوي د خاون حق ذکر کوي د قران مقصد دا ده زمنګ د دین مقصد دا ده اعطاء کل ذی حق نه حقو چې هر حقدار ته خپل حق ملاو شي مخلوق ته ملاو شي خالق ته خپل حق ملاو شي پیغمبر ته خپل حق ملاو شي د الله هم مخلوق له ورنکو چې نظر نیاز دی عبادات دي او د مخلوق حق الله ته ورنکو هغه نظر باندې الله ته ورنکو سره چې مخلوق ته هغه تصور ورنکو د دیو جنا ټیم ډیر مختصر دی د سلور بجو تر ما خامه پورې دغه دونی می ګنټه درې ګنټه راځي په دغه دونی مو درې ګنټو کې تا ته د قران حکیم ټول لوب لوب ملاوي ټول خلاصه درته ملاويږي د قران حکیم مغز درته ملاويږي د قران حکیم فائدې درته ملاويږي زمون بډېر بدبختی وي چې په سلل شینټه کې مونږه د سلل شینټو نه درې غنټې یا درې غنټې قران ته نشو ورته چې دا یوویشت ګنټې په دې کې زما د بدن آرام او زما د دنیايي معیشت اسباب تلاش کول نو راشه ځان ته مکه د الله تعالی په کتاب باندې دا درې نوي ګنټې د الله کتاب ته د کور والا هم د ځان سره راوله په خپل هم راځه هغه به هلته قرآن وایي بیا به د ماښام نه وروسته څه په خوشحالۍ باندې کور ته ځې او دا به ستا دپاره د آخرت د جوړولو یو لار دنیا دې په یوویشت ګنټې کې تیاره نه کړه، لیکن په درې ګنټې کې به ته اخرت ځان له جوړ کړې، دنیا به ځان له جوړه کړې. د دې وجې نه عزتمنو الله رب العالمین په قرآن حکیم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکایت ذکر کوي چې نبی علیه السلام د امت نه په هېڅ شي شکایت نه کوي. د خپل قوم نه په هیڅ شکایت نه کوي چې زه والي ما یا الله زمه بي عزتي کړې دا یا الله زه په کان باندې نشته یا الله زه د کلی نه وسته ما یا الله دې کړې دې دې کړې نه نه نه نه یو خبره کوي یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے الله سبحانه قوم قران پرې عزتمنو کومن طالبانو ته لس کاله سبق وایو دا د قرآن د پاره وایو کو لس کاله کتابونه ورته وایو د اصول له خبرو د نور کتابونو له خبرو د فقه له خبرو د نور کتابونو د حدیثونو دا ټول موږ د یو قرآن د پاره او تاسو د قرآن حکیم بلک اسانه طریقه ملاویږي په مشقت باندې هغه مشقت ټول استاد برداشت کوي او تا ته تیار یو سبق درته مخه تکیر او دا درته چې د دې تنظیم اشاعت توحید او سنت هر فرد چې هغه څنګه په قران کوي کې دا څه زبر چاته نشم ویل چې هغه په قران باندې کوي شي زماره ضرور یو زویل په صالحانه کې هغه ویل ما به ترجمه کوله مون سره امام لوی عالم وی هغه ویل چې ما سره ټول تفاسیر شته زه د شپې ټول ګورم چې سار به زه د درس تکینم چې د کوم تفسیر نه لګي وی ما به د شپې ځان ستړی کړ چې ستا درس ته به کېناستم ما به ستړی خدای دا د کوم ځای نه لګي دا خو چې ما به کوم مطالعه کړل هغه کې دا نشته دا وحبی علم الله تعالی دا وحبی پوی الله تعالی دې تنظیم له امت ته پوی د پاره ورکړي دا یو بل سوچ د دوی دی دا د سوچ مناسب الله دې دماغو کې د برنه الهامي تور هغه پوی اچي الله خپل الهامي پوی په دې عالم کې واچي د امت ته پوی ورته زخپل خبره ختموم الله رب العالمین استاسو په دې درس کې ډېر برکتونه واچولې فائدې څنګه چرواني چې دا فائدې زرګونو ته ورسېدلې دا فائدې علاقو ته ورسېدلې الله دې د استادانو په عمرونو کې برکتونه واچي الله رب العالمین دا څه خلق عمرونه د دې امت د فائدو د پاره زیات کی چې خلق ته فائدې ورسي او الله دې زمونږ او تاسو کې دا شعور پیدا کی چې دا چې زمونږ نه وچ نشي د دې چینو د قران او سنت د دې چینو نه موږ په دې ځکه فائدہ حاصله کو الله رب العالمین دې د دې څومره منتظمین دي الله دې دې ټول منتظمینو د دې وجنه کوم منتظمین چې په دې ځای کې هغه منتظمینو ته خپل اوږه ورکول ځکه چې علمي نعمت خو الله دوی ته ورکړی او هغه علمي نعمت کې دوی کې بخل نشته دی ځکه چې کوم عالم بخل کوي کوم عالم چې بخل کوي الله رب العالمین هغه باندې درې افتونه راغلي یا داسې افت راشي چې هغه مړ شي بس هغه علم چې دی کې بخل دی ختم د بخل د وجه نه دی ختم شي دویم افت دی دا راولي چې د دنه هغه علم هیر شي کوم علم چې د سره دی هغه شي او کوم عالم کې چې بخل وي نو دریم افت دا چې د سیاسي عالم جوړ شي حکومت غواړي حکومت ته ځان نږدې نو کله چې ځان حکومت ته نږدې کی افسره ته ځان نږدې کی او اقتدار ته ځان نږدې کی دا علم او برکت نه الله تعالی دا به ال چلیږي چې دا میدان د فقر او د ملنګي دا عالم مزه سره محفوظ ساتي او یاد ساته الله رب العالمین سو کوم دلو جننه او بیا د یو خان نوکر یو پاغه حجره کې ورته ناشتي او هغه ته شاګه جارو یا یا بالغ راځته یا کټ راځته آیا هغه د حجره هغه خادم دوله کې نه ملکی کو خان خوريو کنه خو دې شرم نه هغه لو کوي په دې زما حجره عزت جوړ دا د الله کتاب دی الله رب العالمین دریش کاله خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مقصد باندې چلولې بل څه ورته نه دی دعا ورته خودلې ده د دې کتاب چې رب زدنی علما د نه دی ویل الله زفان وړه زیاته کی زما جامع زیاته کی نه دا دعا ورته خودل چې دا به چې رب زدنی علم الله زما علم زیات په درش کاله کې نبی علیه الصلاة والسلام په میلو ګرځېدل دی د خلکو اجتماعات ته تللی دی او دی ویلي دي الا رجل يحملني الى قومه ایا تاسو کې دا سړی نشته چې ما ځان سره خپل کلی ته بوزي چې زه کلی کې د الله کتاب خلکو ته بیان دا مقصد د چا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې مقصد لپاره چې هر کله علما خپل په خل نه کوي او هغوی شپه ورځ یوه کړې ده نو په دې کې بعضې هغه دي چې الله ورته مالی نعمت ورکړي بعضې هغه دی چې هغه الله ته هغوی ته د وخت نعمت ورکړي بعضې هغه دي چې هغوی ته الله د اولاد نعمت ورکړي دا د اولاد نعمت په دې علم ته ورکو دا به دې درس ته ورکو دې بچو ته وایي چې زه تاسو قرآن زده د وخت نعمت را کړل خپل هغه اوقات چې ما سره زیاتی دي په دې کې داسې استادان شته چې کوم وخت خلک راځي او ورته د قران درس دا یو مدرسه ده هر ټیم کې تا ته د قران او د حدیث درس ملاوي درم مال نعمت ده دغه مال په دې مدرسه لګو دا په دې مرکز لګو د دې لپاره چې د علم قران هغه خدمت معطل پاتې نشي ونن موږ دلته ناشتي او دا د جماعت نقشه ولاړه ده یا دا پکی چلیږي یا جنریټر چلیږي یا د هغه لپاره اسباب استعمالېږي یا د طالبان لپاره کتابونه اخیستل کیږي دا ټول د مال سره تعلق د مال نعمت سره تعلق دا ټول نعمت چې وزې شي بیا دې ته مخه تر کاوټونه نشي راځي مالدار خپل مال لګي درې سورتونه پر لپسې په قران حکیم کې ذکر او دا درې وړ سورتونه یو بل سره ګڼډلې سورت جمعه سورت منافقین هغه کې د هغه چا دي چې څوک مال لګي نه لګي منافق دی تکابر کې د مالدار داغي ذمہواری ذکر کی د مجاهدینو ذکر کی دا درې ډلې مالدار دی عالم دی مجاهد دا درې ډلې کفعال په معاشره کې دین به محفوظ وي يحمل اسفارا کتابونه په ځان بار کړی وي خو خر په دې نه پوهېږي چې په ما باندې څه بار مالدار کوي مال ولګه وکنه د منافقت ټاپه بدر باندې ولګي مجاهد ته وایي جهاد وکا خپل جهاد وکا کنه نو د ټول امت ذمہ واری بستا په سر باندې خو د دې دوه ډول ډلو چانل په معاشره کې ژوندې روان دي چې یا د عالم ده یا د مالدار د دې دوه فریضه چې ادا شي چې عالم خپل علم میدان کې وړاندې کړي او مالدار خپل مال ولګي نو دا دواړه په دې معاشره کې وي نو دین تر کاوت مخه ته نشي راځي منګه ګورو دغه دین خلکو زمنګا په دې چار صدا کې د مل سره یو زړه ونده کې کوټه ده ته چرچ وي د انګريزانو د عبادت لپاره حکومت یو منتخب کړی چې دا ته جوړې وړې آباد پرون راته یو ملګری وویل چې پای کې او پادری راغلو په دې اوسنو حالاتو دا چې کوم دا د سیلاب حالات تیر شو تاسو تاسو دا کم خادم ویسر چې څومره خدمت کړي زموږ په علاقه باندې او تاسو دا مالونه د غریبانو دي مخه تر رسول الله دې دا شان ته خدمت دا چانه وای هغه عالم را ته ویل چې هغه چرچ کیا کم پادری چې هغه له به دا خلک ورتل متاثرین هغوی به له انجیل ورکو په پښتو کې به لیکل په اردو کې او یو به له چیک ورکو دا هغه چیک په وجه باندې به هغه انجیل هغه واخیستو او دا ورته چې دا ته وګوره او چې په دې ته پوه شې دا مونږ ته بلم چیک درکو بیا وستانو هغه ته به ډایرکټ اسلام آباد نه امداد ملاوي نن موږ وګورو چې دا چې څوک وي چې هغه یو غریب دی هغه د ورځې د سهار نه ماسپخینه پورې مزدوري وکړي د ماسپخین نه ماښامه پورې مزدوري کوي هغه ته د الله د دین نږدې کولو موقع نشته دی هغه مزدور راونیسته د ماسپخین نه وروسته وې د ماسپخین نه وروسته پیسې زمانه والا راشه بچیا قرآن ته دا څنګه غیرت من مونږ شته دی څنګه چې غیرت هغه په خپل باطل دین باندې کوي د ځان جوړ شوی انجیل هغه په پښتو کې هغه په اردو کې چاپ کیږي او هغه به حقیقت انجیل هغه نه دی چې الله د اسمان نظم کې تراله کړي او په هغه انجیل خورول باندې چای کې د عیسی علیه السلام د مرګ یا د تسلیث ذکر چې الله علیه حضرې یا د مریم د الوهیت هغه فاسد عقیده پای کې دي نن زما په میدان کې به پیسو بلالشا د الله د کتاب هغه علم مونږ ترا کړی کېږي زما د مورولې په جواب باندې چې هغه د پښتون په دې علاقه کې د پښتو په جواب ته قران لیکي نن د هغه عزت کول ته تیار نه یم او غیر دې خلک هغه د خپل کتاب سره سره چې کونه ورکه چې زما د وړاندې لاړ شي نن په دې ملک کې ستا چې د عیسایت کم پرچار شروع دی داسې د ستا د قرآن پرچار نشته دی خو ما ته اودی د ځانه نه خبر نن په جماعت کې موږ را جمع شوي ځان را ته ډېر ښکاره کېږي خو بهر ووتو نه حساب د دې وجه نه د قرآن مشن د قرآن د زده کولو مشن نارینه او زنانو ته رسول دا په دې دور کې فرض دی او علی رضی الله عنه حدیث ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د فتنې بر روانې وي او د دې ټول فتنو د پاره علاج واحد د الله کتاب دا چې فتنې برازي ککت الليل المظلم پشان د شپو د تور شپې د ټکړو پشان دي او دا چې فتنې بر رواني لکه ستاره تسبوتا چوش لګي او یو بل پسې نږدې نږدې د تار نه وځي داسې به کثرت باندې زر زر او داسې به ډېر به تیارې وي هغې کې به د حق او د باطل تمیز نه کېږي نبی علیه السلام وفرمایل چې د دغې ټولو فتنو علاج قرآن خو تاسو قرآن باندې موږ ولې ولګولې دغه فتنې تاسو څه نه شي ویلی دنیا ته راغلی د ایمان پر رڼا کې په غوږ کې د اذان شوی دی د الله توحید کلمه دې په غوږ کې لګېدلې ده د دغې توحید زده کول لپاره د قرآن حکیم علم هغه خپل چغه د غوږ هغه د قبر سره برابر کا چې الته د ملائکه ته پوسو کی من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه چې د مرګ اخرنه سلګیا د په کلمه باندې وي او چې بیا د نه په برزخ کې ته پوس کوي چې رب دې څوک دې چې دا ویل چې رب دې الله او په قرآن نه لري وخت تیر کړی بیا دا نشویل چې رب دې الله د قران نه د لري وخت تر کړي بیا دا نه شي ویل چې رب الله دی او دا زه د تزان نه دا د حدیث یو ټوکړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د مرشد دی روح نه تاسو شي ستاره څوک دی دی رب نه الله دی نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی او دین اسلام دی نو ملک ته څلورم تاسو کوي چې دا تا کوم ځای زده کړی دا ته زده کړی کوم ځای کې دي کالج کې اسکول کې په کوم ځای کې دي زده کړی دی وی قرات القرآن مفتی آیا صاحب نو قرآن ویلو دا مې زده کړی ما قرآن ویلو ما زده کړی قرات القرآن دا د حدیث ټکړه نو کو ایمان ساتل غواړي ایمان جوړول غواړي د الله کتاب ته او کنا ته وې چې څنګه په دې دنیا کې زه د یو مقابله جون تیرو ما بل بنگله څنګه جوړ کړل زه به څنګه جوړو بل موټر څنګه اخستې زه به څنګه علما بل چې کم دی نو کم ځای کې کالج کې خپل بچی داخل کړل زه به کوم کې داخل وما هغه دومره خرچه کې به بچو زه به دومره کوما او دا یو سیلی او مقابله په دنیا کې روانه ده اخر به قبر ته کوشش کوي ویلې بیمار چې کله لک شان ته په صحت کې راغلو نو د ډاکټر سره غږ شروع د ډاکټر ته ویل هم دیندار واغ بیمار خو سوچ برابر باز دیندار خو سوچ برابر خیال برابر مقابله سوچ لري هغه ته د خپل بچو ذکر شروع کړه دا کم چې ورته ولاړ دا یو دیندار ډاکټر دا خبره د عالم نه تپوس کړو ځکه مونږ ته راورسېده چې هغه ډاکټر ته ویل چې اجي صاحب تا په دې بچو کې کوم باندې قران ویلې وو زه دې هغه لږ سوچ کې دا په تمه ده څه خبره یاد کړم چې زما په دماغ ته طرف ما په یو قران نه وې په دې سوچ کې چې هارت دې کړه هغه ډاکټر رالو عالم نه تپوس کوي چې زما ورته خبره کړل زما د خبرې په جوړ ته هاټ بل راغلی زه ګناګار نه یم ځکه چې ما ورته یو دیني مسله وړاندې کړه چې تا په دې بچو قران ویل دی کنه ها زمونږه ترنا والا هغه چې نه ورته وای یو مولای صاحب د هغه بچی په کالج کې څوک په سکول کې محمد امین حاجی صاحب د الله وبخي هغه یو ملنګ سړی و دین سره مینه و علم سره نه و دین سره مینه و هغه رالو هغه مولوی صاحب سره ملما شو دغه مې ټیم دی ورته وای چې مولوی صاحب څو ځامن دي وای دوبره خپل په نه دیواله چې کوم ځای کې ناس ته پر دې پیوي دا سوچ پکار دی چې قران د چا کتاب دی او دا چې په بازارونو کې خرڅي کې دا د چا کتاب دی دا سوچ پکار دی چې ما دا الله کتاب له څومره ټیم ورکړل او ما د مخلوق کتاب له څومره ټیم ورکړل بس دا یو سوچ کوم وکړو دا تفکر او سوچ انسان ته فکر باندې جنت ملایي د دې وجنه په یو فکر باندې دا بیا کار عبادت حاصلې هغه فکر چې د الله د کتاب وي د الله د ملاوي دوی او د الله د رضا وي هاذا واخر دعوان دعا کوي الله دې ادارې ته کامیابی ورکړي الله د دې شری عام اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارزقنا وارزقنا يالله يا معلمين کې يا متعلمين کې اله العالمين موږ دې د دوړو صفاتونو محروم مه کړي الله کوم زنانه چې راځي الله دا وي په عمرونو کې برکتونه واچي الله دا وي په حیا او پردو کې برکتونه واچي الله دا حیا او د عزت ګوند لوري الله رب العالمین زموږ معاشره ته بار الله دا قران او د حدیث عزت ګوند کې بیان پیدا کړي یا الله چې کوم د امهات المؤمنینو ذمه واري وه، دا هم د هغوی فریضه وه چې وقرن فی بیوتکن واذکرن من آیات الله چې کورونو کې کېنه او د الله کتاب الله چې دلته کتاب کې زده کیستا ستا احادیث زده کی او به عربي به په خپل کور کې یو مستقله مدرسه جوړه الله څومره به بیا دي الله دومره مدارس په دې علاقه کې وکړي الله چې څومره نارینه دي الله دومره مدارس په قران حکیم په دې علاقه کې وکړي یا الله موږ له توفیق ستاسو د کتاب د زده کولو د خبرولو راکړي او دا څلور بجې ټیم تاسو یاد ساتئ چې څلور بجې به ان شاء الله شروع کیږي او دا به ماخام سره ختميږي او د دې تقریبا دغه 40 یا دا 45 دن برابرېږي ټولې دا اس ټیم نه دی چې په دې دومره وخت کې او په دې دومره لږو کې مونږ کې مونږ الله د خپل کتاب علم راکړي اللهم